اوس دا دین امانت ته دي کې خیانت سره نیز دکې نه دی په پرواشتا او کسو کې روانه اړه دی په درمنی کې نه ستا دکان او پټي او مال کې سوګتی وي سور پریشان کله یو لمینت کې کله جرګي کې کله غل زاری کې کله جرمانه ادا کې خو جرا ددن اخلاص شو دا سه دا امانت د الله را دي کدیله نقصان سو کرسې ستا د ازله بدر دي دې په تکلیف بخفقه څوک چې په امانت پابندی نه کوي نو د ایمان کامل نشته د خود خلکو مالونه خوري او ضایع کوي د خلکو مالونه خوري او ضایع کوي او دې کې ګوره وای دې ته لا ایمان وای وای دغه وجه چې علما وای چې المعاصی برید الكفر هر ګناه دا د کفر قاصد د مخ کې رولې غلط کفر مخکې ګناونه را لېږي دغه ګناونه سبب د کفر جوړي رو رو سړی امانت کی خیانت کوي نو دی امانت خیانت پسې اور پسې کفر راشي رو رو عهد او وعده پروانه کوي نو د عهد او د وعده د ماتولو نه پس دا سبب د کفر جوړ شي نو المعاصی برید الکفر هر ګناه او تمام ګناهونه دا د کفر د پاره په منځلې د قاصد دي رواه البيهقي في شعب الايمان دې حدیث روایت امام بيهقي کړه په شعب الايمان کې الف